د لوس په باره کې به تپوس کې دی شي وقال تعالی واوفو بیاد الله ذاتم د الله چې تاسو سره کوم لوس کړی دی او پروالیو کې په لوز د الله تاسو د الله په نوم کوم لوز ورکړي کله چې لوز کوي وقال تعالی یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود دا کوم درمل دي ماراګان کومو دا کوم درمل دي اچھا بھائی وایا حدیث وایا چا معلوم نکو ها پای کنه تو رحمان استاد عجیب خلک ته ګلدستی باندې ایمان راوړی دی قانون جی باندې او په سر په کې شر سر باندې بدلته ویلې وی نو څنګه نو تجبر اعراب تر او په معنا تر او په معنا د نحوی کار د معنا د کم ځای نه کومه سر په تل شنه د وجه غرب غرب غرب غرب غرب هغه دې کړی دي کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون سم صرف وای سم وای هم وای هکذا وهکذا ما ورګرا بیا لګینا اته تو کا هکذا وهکذا وهکذا نفلم یجئ مال البحرین غیب دا نو کنه مال د بحرین وران له حتا قبض النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله وفات کړ شو بیا د بحرین مال لاله فلما جاء مال البحرین چې د بحرین مال لاله نو امر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او بکر حکم کو ما ته خوز مثلیها د دې دو چند نور واخلا نو 15 سوا 15 سوا 15 سوا نو 1500 چې نظم اور د حق لا او حق لا او حق لا د یو د حق لا او به وی دوړ د اوس میرا دا اوس میرا چې اوس میرا وی دوړ په کې نور د سواله زپ مغانی باب الوفاء بالعهد وان جائز الوعد لګي کنه لګي عبد الله بن عمر د بلانکی په شان باندې کې غوا د شپې پاسې دوه قیام الليل پر خو یو اتیا کې د حدیث کې شوی زبیا نو مو دا زو سلام د ګرانو کې زو یو کله غوا دا حدیث په یو اتیا کې پیښ شوی دی پړی اره چې بل بیرانی شي کنه یقین په خدای به چنی ولې شي سم وایي ورته ها اوس اوس ته یو دی اوس ته یو ها باب دې په بیان د مستحبوالي د د خ کلام کول او صلاقت الوجه عند اللقاء اے د ملاقات وخت کې دا تندې باندې د بار نه بجا کوي ته وځي بس یو کوم څه ملګری جو زه پاتې باندې شربت شوتل دې سکري وخمل تا زبردست اړي کې دې یو نو ولا کا وو آیا وای وای وای ملانه شه ملانه شه ځان د جهنم نه بچي ولو بشق تمرتين اگر چې په یو ټوکړه د کجوري سره ورني فمن لم يجد چې څوک دام نه مومي فبکلمه طيبه خو خبره چاته او خپک مګړه د نیکه نه څه شي اگر چې ته ملاوي دل ستاره خپل ور سره په رون تندي سره پي او یا کې کې شی روایت هو او یا کې دام کې شی روایت وای وای باب دې بیان د مستحوای د بیان د کلام کې و ایزاهی للمخاطب اے ورو اے نه نه باب دې په بیان د مستحب والی چې دا کلام به داسې واضح وي ایزاح مخاطب ته وتکریره لیفهم او مکرر کول چې غفی شي اذا لم يفهم الا بذلك کله چې دا کلام لم يفهم کله چې دا کلام بغیر د تکرار نه په فهم کې نه راځي بیا وته وښه بیا وته وښه بیا بیا وشه دا باب استحباب بیان الكلام و ایزائی للمخاطب و تکریره لیفهم اذا لم یفهم اے خو ارا خبر بار بار نه کوي چې بس اسانه خبره ده چې بار بار ده لکه اوس دغه خبره پیښ کوم کنه دا کار اوسو نه چې کوم ځای ګرانی وي پیښ نشي وي پیښ نشي نو بیا سره راځي چې پیښ نشي نو کوته کنه وایي څه څه کوه کنه ورته کنه وایي چې ګرانه خبره او داسې اسانه یو کی چې ابل چې واه فن دیو په دې ځای ولاګي نبی اسلام کلام داسې واضح شو يفهمه كل ما يسمعه شي نه می کینو چې بیخي په څه نه پیږي ته راځه وکي په کاپی پیږي په دې طریقې سره وایي په دې طریقې سره ګران شي اسانه ول دا کمال دی ګران شي اسانه ول کمال دی چې ګران شي اسانه آسان ګرانون دا څه دا څه هم نه دی هم وای هم هر هر عالم عالم چې دن ادا واعظ پکار دی هر واعظ خو عالم نه کلا چې بس واقعي واعظ کې علم پکار دی حجۃ الوداع کې نبی اسلام احسن سے الناس داخله لګ چپکا چپکا تر هغه ثم قال لا ترجو بعد کفار خلک چپ شو اذا ما رسو کافرانو مگر ير در بعضكم رقاب بعض چې زنه چټي چټونه چې نه عادت نه وای فتح البرهیم لیکلی دی شبیر احمد عثماني شه دویم جلد څلور سره سم صفحه کې وی فيه ان الانصات للعلماء چپوال عالمان ته توقیر لهم د عالمان عزت لازم للمتعلمین دا طالبان پر لازم دی ان العلماء ورثه الانبیاء ويجب الانصات عند قراءه حديث رسول الله مثل ما يجب له نبی تم چې څنګه چپواله ضروري د نبی تم حدیث چې ویل کیږي چپه کیږي اول العلم الاستماع سوق اول العلم الانصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وای مبارک ابن سویدی وای هو باب دې په بیان د واس کې اقتصاد میان روي په دې کې دا چې روزانه تقریر دی روزانه تقریر روزه الکه په هفته کې وزن کاوه کنه ا روزانه چی چې دې شنو ګاډې شي ها دا مطلب دی وګ تقریر نبی اسلام د سحر نه تر ماخام تقریر کړی دا به ان شاء الله تعالی سحر نه تر ماخام سحر مست دي شروع شو تر ما پخین ما پخین مون شروع شو تر ما دیګه ما دیګه شروع شو تر ماخام وا یو ورځ کار کار کار کوي سي کابل راځي چې بکره غا دور وګ تقریر دو غنټې په باندې دو غنټې درې غنټې عارف شیخ او بل ور ملاره کې چې تا والله ټیم ورکو شرمټ او دې شوی دا ځکه چې دعوت کیږي تبلیغ کیږي په حکمت په دلایل او په موعظه حسنه سره دا مناظره چې نن دا صرف د دفع د پاره چې څوک دا دعوت د خراب نه کی نور پاره سره خبره خوريږي نه خروالي خدا صرف چې څوک د سجدنو دا شته د خراب نه کی لکه دا بدی نه پاره دی نو هلته فرض بدل که فعل ذکر کو تجدد دی کله کله راځي او کله کله به کوي او دا طریقه چې نن نه ذکر همیشه بس تابل کار باندې دا کار باندې بل کار باندې ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکرنا فی کل خمیس ار زیارت پر به تقریر کو واعظ به کو دا بدعت نه ها کل خمیس فقال له رجل یسویت یا ابا عبد الرحمن دای کلیو لوددت انك ذكرتنا كل زما خدا خو غره چې تر دا تقریر کړي خو نو کې فقال او ته ابا خبردار انه يمنعني من ذلك مال منی کوي د دې روزانه تقریبا انی اکره زدا بدګرم ان املکم چې تاسو بور کما وانی اتخولک وانی اتخولکم زه په وعظ کې تاسو خیال ساتم وانی اتخولکم بالموعظه زه په وعظ کې څوک ما تاسو ساتم خیال ساتم کما کان رسول الله يتخولنا لکه نبی اسلام مجزم خیال ساتم مخافت الصامت علينا یقینا وګدواله د موز د سړی او لنډواله د خطبه دا علامه د فقاهت د دغه په اصیل الصلات موز وګد کوي خطبه لنډوي دا پلاسیان چې د پښتو لري تقریر ته خطبه وایي د پښتو لري تقریر ته خطبه وایي دا فقاهت په کې قصې کې باندې دي اگر چې دې 15 منټه مسکیدا مونږه مندل چې د جمعې مستې 15 منټه کوي خو بیا هم تقریر خصوري 40 منټ دی نبی اسلامي علامه د فقاهت د سړي صدا چې دې بچې د نموز څه کوي وای کر موږ بچ کوي وګت کوي او خطبه وایي دې د پښتو تقریر ته خطبه وایي نو خطبه دلاندا دا 40 منټه دا او موږ دې چې نه 15 منټه دا تاسو خطبه وګت شو موږ دلان شو فقيه نه کنه پیډ کې نشته دا پښتو خطبه نه وي خطبه د عربی یو موږ لاندې وایي او دې موږ دې موږ خطبه وګت دوه منټه کې خطبه ومنه دوه منټه کې خطبه یو کنه سورې دا وایي کنه انا په خو تقریر ته خطبه وایي یاره خو بس سو ومنه زه وایا سړی خو ډنډا پکا دا ډنډا هم سمي وش ما د نبی اسلام سره مسکو اذاعت سره رجل من القوم یو سړی په قوم کې نی اورټلم او نی اوهلم ولا شتمنی نیر تبدی قال رته ان هذه الصلاه دا مسجد لا يصلح فيها صلاحیت نه لري په دې کې شی ام من کلام الناس شی د کلام د خلقونه انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران ارته باندې شی ویری ورنه نو خبره نه کوي او کما قال رسول الله قلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهليه ز جاهلیت ته زما زمانہ ډېر نږدې ده وقد جاء الله بالاسلام الله اسلام راوستو نه مسلمان شي وان منا رجال موږ څخه څه سړي دي اتون القهان هغه دي کاهنانو نه جمعه نه څخه راځي قال نبی ته فلا تقتم تو څخه مزه قلت ما ته منا رجال موږ کې سړي دي ته تو يرون چې بد پاري دي شي قال ذاك شيء دا څه چیز دي جدون او په صدورهم دا دي په خپل سينو کې مومي او فلا يصدنهم دي دي بند کې د چانه دی دی بند کی د چانه دا خپل کار نه وای ها قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الامر بالمحافظه على السنه وذكرنا ان الترمذي قال انه حديث حسن صحيح حديث الشيء ده بس يعني